آیا خلکو ته دا خبره عجیبه ښکار شوه چې مونږ هم دا غوینه یو سړی ته وحی ولېګلا چې په غفلت کې پراته خلک راویخ کړي او چې څوک ایمان راوړي هغه ته زیره ورکړي چې دا غوی د پاره د خپل رب سره رښتینی عزت او لوړه مرتبه ده حقیقت دا دی چې تاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د حکومت په تخت باندې کېناستو او د کائناتو انتظام چلوي هیڅوک سفارش کوونکې نشته او که څوک سفارش کوي نو هغه به د الله د اجازت نه رستو کوي دا د الله په خواده ده بشکا اول پیدا وخت هم هغه کوي بیا به دوباره هم هغه پیدا کوي د پاره د دې چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل نو چې هغه لا خپ انصاف سره بدل ورکړي او چا چې د کفر لار اختیار کړه نو چې هغه یې شیدلی وبوس کی او دردناک سزا اخري يفصل الآيات لقوم يعلمون هم هغه دې چې نوري پړقېدونکو جوړ کړو او سپوږمۍ وزلولا او د سپوږمۍ دا وړېدو او د غټېدو منزلونه ټیک ټیک مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو دا غینا د کلونو او د تاریخونو حساب معلوم کړئ خو چې کله ترې مونږ مصیبت لري کړو نو داسې بے پروا تیریږي لکه چې د په خپل خراب وخت کې اډو مونږ ته आवाज نه وکړي دغه شان د حد نه د اوریدونکو خلکو د پاره دا غوي عملونه خسته کړی شوی دی ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءوا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې د خپل طرف نه پدې کې څه بدلون وکړم زه خو بس په هغه وحی پسې ځم کوم چې ما ته را لېږل کیږي که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د یوې لوی هیبتناکې ورځې یره ده او بیا ناڅاپه تیز مخالف باد راشي او د هر طرف نه د چپو سپېړې شروع شي او مسافران پوه شي چې په طوفان کې گیر شو نو په دغه وخت کې ټول خپل دین الله لره خالص کړي او داغونه دعاګانې غواړي أنبئكم بما كنتم تعملون خو چې کله هغه دوی بچ کړي نو بیا دغه خلک د حق نه واوړي او پزمکه کې بغاوت شروع کړي اے خلکو ستاسو دا بغاوت الټه هم ستاسو خلاف راځي د دنیا یو څو ورځې مزيدي كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون د دنیا دا ژوند چې د دې په نشه کې تاسو مست یې او زمونږ د نخونه تاسو بے پرواهي کوئ د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ د اسمان نه اوبو راورولې نو د ځمکې پیداوار ښه ګڼ وشو چې انسانان او زناور ټولې خوري بیا عین په داسې وخت کې چې کله زمکا خش نشوا او فصلونه خيسته خيسته ولاړو او د مالکانو دا خیال وو چې اوس مونږه د دینه په فائدې اغستلو باندې قادر یو نو ناصافه پر د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغې او مونږه هغه داسې تبا کړله لکه چې پرون هلته هیڅ نه وو دغه رنګي مونږ خپل نخي صفا صفا پیش کوو او کوم خلکو چې په دیانی وګټلې دا غوي بدی چې څنګه دا هم هغه سی به غوي بدله مومي ذلت به پری راخور وي د الله نه به څوک بچکون کې نوي دا غوي په مخونو باندې با داسې تیار خوروي لکه چې د شپې توري پردې پری پرتی وي د دوی نه تاسو کړه څوک تاسو له اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي دا د اوریدو او د لیدو طاقتونه د چا په اختیار کې دي څوک د بیروه نه روح والا او د روح والا نه بیروه راوباسي څوک د دې جهان د نظم انتظام کوي دوی به ضرور وایي چې الله ستاسو په شریکانو کې څوک داسې هم شته چې حق لار خي ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خي بیا دارا ته وایا چې څوک حق لار خي آیا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلک په هغه پسې روان شي یا هغه چې په خپل هم لار نه مومي تر سوچ ورته اون خودل شي حقیقت دا دی چې په دوی کې اکثر خلک تش په قیاس او په ګمان پسې روان دي حال دا دی چې ګمان د حق ضرورت هیڅ هم نه پوره کوي څه چې دوی کوي الله تعالی خمالوم دي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصدق نن دوی د دنیا په ژوند کې مستی او په کوم ورځ چې الله دوی راجم کړي نو دا د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکار شي لکه چې دوی هسي یو ساعت د یو بل د پیژنګلو د پاره حساب شوی وو په هغه وخت کې به حقیقت معلوم شي چې واقعي سخت پتاوان کې پاتې شو هغه خلک کوم خلکو چې د الله ملاقات دروغ غنو چې کچري د الله عذاب ناڅاپه د شپې یا د ورځې راشي نو تاسو څه کولای شئ اخر دا کم داسې سیز دی چې دا غې د پاره مجرمان تلوار وکړي ثم اذا ما وقع آمنتم که داغه سره د ټوله دنیا همره دولت هم وي خو دې تبا تیار شي چې د دغه عذاب نه د بچ کېدو د پاره هغه دولت په فدیه کې ورګړي دا خلک چې کلا هغه عذاب ویني نو پزړه کې به پیمانه شي لیکن د دې په منځ کې به پورا په انصاف سره فیصله کیږي او هیڅ ظلم به پې نه کیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کم رزق الله ستاسو د پاره نازل کړي وو دا غینا تاسو په خپل سه حرام کړل او سمو حلال کړل د دینه تاسو کړه آیا الله تاسو له د دې اجازه درکړي وو یا تاسو په الله پوری دروغ تړئ چې د قیامت په ورځ به دا غوي سره سمامل کیږي بشکا الله خو په خلکو باندې د مهرباني نظر کوي هو اکثر انسانان دا سدي چې شکر نه وباسي وما تكون في شأن وما تتلو او اے خلکو تاسو هم چې هر څه کارونه کوی په هغه ټول کې مونږه برابر تاسو ته ګورو د زره همرا سسیس په اسمان او پزمکه کې داسې نشته نه ور کوټه سیس او نه غټ سیس چې هغه ستاسو د رب د نظر نه پټ وي او په یو واضح کتاب کې درج نه وي اے نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبرې چې دا خلک پتا پسې جوړوي هغه دې تا غمجن نکړي عزت ټول د الله په اختیار کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي الا ان لله من في السماوات ومن في الارض خبردار شئ که د اسمان اوسیدونکو دي او که د ځمکې ټول د الله په ملکیت کې دي او کم خلک چې د الله نه سیوا خپل خو ساختو شریکانو ته आवाजونه کوي هغه صرف په وهم او ګمان پس روان دي او تش قیاسونه چلوي د دنیا د یو څو ورځو په دې ژوند کې دي مزه وکړي بیا زموږ طرف ته داغوی واپس کېدل دي بیا چې کم کفر هغوی کوو داغه په بدل کې به ورته مونږه د سخت عذاب مزه ور اوسه کوو واتل عليهم نبأ نوح إذ د هغه وخت کیسه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی وو چې اے زما د قوم رونو کستاسو په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په ذریعہ تاسو د غفلت نه را بیدارول تاسو ته ګران شوی وي نو زما باور په الله باندې دا تاسو خپل جوړ کړی شریکان را جمع کړئ او متفقه فیصله وکړئ او چې کومه منصوبه تاسو په خیال کې وي پاغه خزان په هکړئ چې تاسو زما د نصیحت نه مخ واړو نو زما مو څه نقصان وکړو ما خو تاسو نه څه اجر غوښتلې نه وو زما اجر خو د الله په ذمہ دی او ما ته حکم شوه دی چې کو څوک منی او کو نه منی زب په خپل مسلمان اوسم هغوی هغه دروغجن وګڼو او نتیجه دا شو چې مونږه هغه او داغ سره چې کم خلک په کشته کې وو ټول بشکړل او هم هغوی مو پزمکه کې داغوی په ځکه نول او هغه ټول خلک مو خرق کړل چا چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلی وو وبشر المؤمنين او مونږه موسی علی السلام او داغو رور ته اشاره وکړه چې په مصر کې یو څو کورونه د خپل قوم د پاره وګورئ او د خپل دغه کورونو نه قبل جوړ کړئ او مونږ قائم کړئ او مؤمنانو لا زیره ور کړئ اے ربا آیا دا د دې لپاره دی چې هغوی خلک ستا د لارې نه بې لارې کړي اے ربا د دوی مالونه فنا او برباد کړه او پزړونی داسې مهر ولګوا چې تر هغه پورې ایمان را نوړي تر سوچي دردناک عذاب اونويني او مونږه بنی اسرائیل د سمندر نه پورستل بیا فرعون او داغه لخر د ظلم او زیاتې په غرض پاغوی پسې روان شو ان تر دې پوري چې کله فرعون په ډوبې دو شو نو وی ویل ما اومنلا چې حقيقي خدای داغه نه سیوا بل نشته په کم باندې چې بنی اسرائیل ایمان راوړو بیا غوی په خپلو کې اختلاف نکړو خو په هغه وخت وکړو چې کله ورته علم راغلی وو یقینا چې ستا رب به د قیامت په ورځ دا غوی په مینس کې دا غي سیس فیصله وکړي په کم کې چې هغه اختلاف کوو فإن كنت في شك د یونس د قوم نه سیوا د دې بل مثال نشته هغه قوم چې کله ایمان راوړې وو نو البته مونږ دا غوی نه د دنیا په ژوند کې د رسوای عذاب لري کړې وو او هغه لمو د ژوند نه د فائدې اغستلو موقع د یوې مودې پوری ورکړی و دوی ته وایا پزمکه او پاسمانونو کې چې سدي هغه ته په غړې دلو سترګو وګورئ او کم خلک چې اډو ایمان راوړل نه غواړي دا غوي د پاره نخي او يرونه اخر څه فائدہ کولی شي فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم وایا چې اے خلکو کچری تاسو تر اوسه پوری زما د دین په اقلا پس شک کیای نو واورای چې تاسو د الله نه سیوا د چا بندگی کوی زه داغه بندگی نکوم بلکې صرف د هغه الله بندگی کوم چې داغه په قبضه کې ستاسو مرګ دی ما ته حکم شوه دی چې زه د ایمان راوړونکو خلکو نشم او د الله نه بغیر یوې داسې هستۍ ته आवाज مکوا چې هغه نه تا ته فائدہ در رسول شي او نه نقصان کتا داسې وکړل نو په ظالمانو کې به یې وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ نو داغه نه سیوا بل څوک نشته چې دغه مصیبت لري کړي او که هغه ستا په حق کې د سخې غړي اراده وکړي نو داغه فضل واپس کون کې هم څوک نشته داغه چې په خپل بندگانو کې چاته فخشي نو په هغه خپل فضل کوي اوس چې چا سیده لار اونیولا نو داغه په سیده لار تلل داغه د پاره فائدہ لري او څوک چې گمراه پاتې شو نو داغه گمراهي داغه د پاره تبا کون کدا او زه په تاسو باندې سو نگران نه يم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين او اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه هدایت پیروي کوا کم چې تاسو د وحی په ذریعہ درلېګلې کیږي او داغه پوری صبر کوا چې الله فیصله وکړي او هغه بهترین فیصله کوونکې دی